د الله رب العالمین نه دعا کو چې الله هغه خبرې زما خلې لراولي چې هغه د الله د دین موافقي او الله پاغي باندې راضي کیږي موږ الحمدلله په دې ټولو خبرو باندې ډیر جوور او ډیر وګت سوچ کړی دی او کومه خبره چې موږ کوو نو دا د جذبات والا خبره نه ده بلکې دا د شرعي دلایلو د کتلو نه پس د الله نه ډېرې دعاګانې او استخارې کولو نه پس موږ دا خبره کوو دا فتوا ورکوو کوم چې تاسو ان شاء الله اورئ ښه په توجه سره واورئ او دا خبرې یادې کړئ کم جنگ چې د امارت د طرف نه د خلافت اسلامی په پاکو مجاهدونو باندې شروع شوه دی ټول دنیا ته دا پته ده چې دا جنګ موږ نه دی شروع کړی زمونږ هدف او مقصد دا نه دی زمونږ هدف او مقصد دا دی چې موږ امریکا او یورپ او داغي ګنده فوجونو سره وجنګیږو او دغه رنګي د پاکستان او د افغانستان غلط او ګنده نظامونو سره وجنګیږو او په دې خاوره باندې د الله نظام او داغي قانون راولو زما دې خبرو ته خپه اخلاص سره غوږ کېدی کله چا په زړه کې شک او شبهه یا عنادي نو هغه دې په انابت سره واوري دعا دې د الله نه به وکړي چې دا خبرې حق وي او که باطل وي هر کله چې کافر وکتل امریکای او دغه شانتي آی اس آی او دغه شانتي نورو کافرو خبيسانو چې کم صف وسره وته خلافت اسلامی نو دا صف خو یقیني په ټوله دنیا غالبه کیدونکې ده دا داسې یو صف دی چې د دې واګې د هیڅ یو مرتد او کافر په لاس کې نه دی نو دینه کافرو سخته خطر محسوسه کړه اوس چې کوم عالمی جنگ روان دی په دې باندې ځان پوهه کوي په دې کې د امریکا سیاست دا دی او د اسرایلو چې کوشش وکړي چې دا جنگ خلکو ته د سې انداز کې ښکارا نشي چې دا د اسلام او د کفر جنگ دی حقیقت کې دا جنگ د اسلام او د کفر دی امریکا او اسرائیل او کافر دا کوشش کوي که چرته دی مسلمانانو ته پته ولګي چې دا د اسلام او د کفر جنگ دی به ټول را پسې راپاسیږي به دستی او څو کلونو کې موږ د ټولې دنیا نه نست او نابود کوي نو هغه کوشش شروع کو او کوشش کوي چې هغه خلک را مخې ته کې چې هغه باندې نوم د اسلام پروت دی او بي ته به خلکو ته وی چې ګوره دا خو د اسلام او د کفر جنگ نه دی دا خو تاسو مسلمانان خپل مابین کې نختی دي دا موږ چې په عراق او شام باندې بمباری کوو یا د خراسان ولایت په مشرانو باندې ډرون حمله کوو دا خو موږ تاسو سره کومک کوو او به ما دا بیان هم ورکړی ما په خپله دا بیان له واورېدو و عراق او شام کې اصل کې وای جنگ د دولت اسلامی د مسلمانانو په خلاف وي شروع کړی دی موږ چې په دولت اسلامي باندې بمباري کوو دا ددې لپاره چې موږ د مسلمانانو سره کومک کوو ددې دهشتګردو او ددې ارهابیانو ترهګرو په خلاف عجیب نو غرض د خبرې ته خو متوجي شي ډیره جوړه خبره می شروع کړې ده هر کله چې ولایت د خراسان اعلان شو تر اوسه پورې افغانستان کې چې کم جهاد کېدو نو د دې سټه په مستقیمي یا غیر مستقیمي طریقې سره د آی اس آی مرتد ادارې په لاس کې و نو دیو جن هغه به د جنگ نه خطر نه محسوسوله ها د دې مطلب دا نه دی چې دې صف کې چا قرباني ورکړي د الله د رضا لپاره داغي قرباني دي کني ضایع شي نه نه چا چې عقیده صحیح او قرباني ورکړي ده د کافرو د مرتدو په خلاف د هغوی قرباني او د هغوی شهادت او وینه او اعمال الله نه ضایع کوي خو دا خبره خو یقیني ثابته ده د مخکې نه چې مشران دا د آی اس آی په لاس کې وو د هغوی په لاس باندې خرڅ کله چې ولایت د خراسان اعلان شو خلافت اسلامي مجاهدین لګ لګ راوچت شو نو دغه خبيسانو سره او دغه رنګي امریکای سره دا سوچ پیدا شو چې دا خو د خلک را پیدا شو چې دا خلک بالکل د چا خبره نه مني صرف د الله او د رسول خبره مني عليه الصلاه والسلام د چا سره لاس نشته د دې خلکو نه آیسای تم خطر پیدا شو هندستان تم خطر پیدا شو افغانستان د خبيث او مردار نظام تم خطر پیدا شو امریکای ته خامخه پیدا شو ځکه افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت خود امریکای حکومت دی او دغه بچي او دغه غلامان دي نو دی دا مشوره وکړه چې امارت کې چې بعضې هغه خلک دي الحمدلله حافظ سید خان حفظه الله والی صاحب دا بیان کړی دی چې ټول امارت ته موږ بد نه ګورو او نه ټول امارت په موږ باندې جنگ شروع کړی دی بلکې امارت کې ډیر مخلصین دي چې هغه الحمدلله راغله او بیعت یې وکړو ځکه هغوی ویل چې موږ د همدې دپاره جهاد کوو چې اسلامي نظام او شریعت او خلافت راشي هغې راغله بیعت یې وکړو داسې خلک هم په امارت کې شته چې هغوی له دومره عقل الله ورکړی دی چې دا خو پاک مجاهدین دي اسلامي خلافت راولي شریعت نافذوي ټوله دنیا د دوی خلاف ده دې سره موږ ولې وجنګیږو کم از کم که ملاتړ نه شو کولی کومک سره نه شو کولی جنګ خو نه کوو هغوی سره په کور کېناستل هغوی موږ سره جنګ نه کوي موږ الحمدلله هغوی ته بدې نه ګورو صرف دومره دعوت ورته ورکوو چې راشئ پاک سب کې شامل شئ دریم نمبر هغه خلک دي چې هغه د مرتد آی اس آی ایجنټان دي په هغې باندې خرڅ شوي دي هغې را لګېږي او امریکا او آی اس آی او چین او ایران په شریکه باندې دا کوشش کوي چې د دې په ذریعه سره اسلامي خلافت د پاک مجاهدین او د پاک عقیده ختم کړي چې شاوخوا دې کافرو ته چې کومه خطره ده چې هغه ختم شي نو هغه یې دی له پیسې ورکوي ایران کې څلور دفترې دغه مشرانو له ورکړې شوې دا د ریډونو دا خبره بار بار اعلان شو او څو میلیونه ډالر چې کوم د ایران هغه شیعه او مرتد او خبیث حکومت چې هغه زمونږ او تاسو مور عائشه صدیقه رضی الله عنها ته نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بدکار وای د ایران هغه حکومت سره څنګه مسلمان ورزی او هغه سره اتحاد کوي او د مسلمان او د پاک نظام په خلاف باندې او د پاکو مجاهدینو په خلاف باندې اے مسلمانه چې ته ځان ته مجاهد وې څنګه ته دغه مشر په لاس باندې جنگ کې خلافت اسلامی په خلاف باندې چې ستا مشر زی او د خپل مور دشمن سره چې کوم د معاهده کوي هغه نه پیسې اخلي د الله د نظام د ختمولو لپاره څنګه د خلکو باندې سړی خګومان وکي او په ابل ورځ چې کوم دی په مری کې مذاکرات شروع چین هم پکې ناستو ایران هم پکې ناستو افغانستان حکومت هم پکې ناستو ای اس هم پکې و مشري امریکا کوله زما عزتمندو دا مذاکرات د څه لپاره شروع دي په دې باندې ځان پوهه کوي دا خلک دا غواړي چې امارت چې کوم غلامان خلک دي ناپوهه خلک دا غي په ذریعہ باندې د اسلامی خلافت او د شریعت مخه ونیسي خو دا خبره ځان سره یاده کړئ امارت چې کوم کشران دي دا ټول ړانده نه دي څو پورې به دا مشران دی په تیاره کې وساتي نیمه میش به تیار کې وساتي یو میش به په تیار کې وساتي دوه میشتو کې به په تیار کې وساتي خو چا کې چې میمانی او خیر پکې اخر به سوچ باندې مجبور شي چې زما مشر ناس دی په پیښور کې زما مشر ناس دی په کوټه کې په ایر کنډیشنو گاړو کې ګرځي زما مشران زی ایران خبيث او کافر او مرتد شیا چې کوم د روس او د امریکا ایجنټ دی او دولت اسلامي په عراق او شام او په یمن کې لګې دی د غیران سخت قتلنې کوي د مسلمانانو مسلمانانو ماشومان وجني مسلمانانو زنانه وجني د مسلمانانو عوام وجني هغه باندې غټ غټ بمونه راړتي دا ایران هغه ایران سره زما مشر معاهده کوي دا غینه پیسې اخلي دا غینه ډالر اخلي زما مشر چې کم دی هغه ما ته دروغ وي په دروغ می غولي صرف د خلافت اسلامی په خلاف باندې زه څنګه د دې مشر د قومندې لاندې د پاکو مجاهدینو په خلاف وجنګیږم ان شاء الله دا ټول کشران به تراوړي کم چې مخلصین دي او دغه د ډلې ډلې په سرګونو باندې را روان دي او راوړي الغرض شرعي دلایل وسوال دا خبره ډیره وګده ده بیا هم زمونږ مشرانو تاسو پته د څومره کوشش وکړو چې دې سره جنگ ونکو یو مخ باندې سپېړه راکړه بل مخې وته ونیو په بل مخ باندې سپېړه ورکړه بل مخې وته ونیو څومره ملګری شهیدان کړل څومره قیمتي اسلحه چې کم د تعالی کړه حالان کې موږ په حق یې موږ د اسلامي خلافت لخکري زمنګ مرکز په شام او په عراق کې دی زمنګ مشران په دې خړو خړو غرونو کې ګرځي دغه زمنګ مشران اوس قرباني ورکړه شیخ مقبول په شان د قیمتي قیمتي دانې شهیدان شوي او د امریکای ډرون ویشتلې او د دې مشران په هغه کنډیشنو کې د ایس ای د د غلامۍ د لاندې ګرځي بیا هم چې کوم د مونږ گزاره وکړه ولی ځکه نوم د جهاد په پروت دی او ډیر ناپوهه مخلصین خلک په دې باندې غولېږي اخر چې کله اوبه د حد نه تیرې شوې صبر د حد نه تیر شو مجبورا موږ د ځان نه چې کوم د دفاع شروع کړه او دا خبره ځان سره یاد وساتئ خلک په موږ باندې دا الزام لګوي ګوره د امارت سره جنگيږي زما عزتمندو زمنګ مقصود او هدف دا نه دی دا ډیر معمولی جنگ دی ان شاء الله باذن الله دې کې به دوه ډلې شي یا درې ډلې څوک به الله رب العالمین چې کوم دی د مؤمنانو په لاس باندې یا د نور نور خلکو په لاس باندې مړ کی ختم بشي مرګ به خراب شي څوک به پوه شي چا کې چې لګم خیر وي معنی دا به الله رب العالمین پاک صف تراول ان شاء الله باذن الله دی به پوه شي اخر چې موږ دا مشران په چی باندې جنگي او دریم به هغه خلک چې رب العالمین باغی ذلیل او رسوا کی هغه به الله تباہ او برباد کی دا خبره ختمیدون کې د لړن وخت کې زمنګ استادو جنگونه غټ غټ را روان دي خطرناک نظامونو سره او امریکای سره براه راست جنگونه را روان دي زمونږ جنګ دا نه دی دا مجبورا مونږ باندې دا راتپلې شوی دی قران او حدیث نه دي دلایل مختصر دلایل د تبیانو مختصر اول سیرت ته سوچو کې سیرت ته وګورئ هغه خلک چې هغه باندې نوم د اسلام پروتي داغه د جنگ په باره کې وته د ابوبکر صدیق او د علی رضی الله عنه خلافت ته ګوري داغه ترتیب او داغه جهاد ته وګوري ابوبکر صدیق رضی الله عنه څه د پاسه دوه کاله خلافت کړو او تقریبا اکثره جنگونه چې کوم دغه خلکو سره راغلي چې نوم د اسلام په پروت سم مرتدینو او سلا پوره مرتد شوم نو نوم د اسلام په پروت توحید عقیده وا هغه خو عقیدم د توحید و منځونه کول ارسي کول صرف او صرف خلافت اسلامی له زکات نه ورکاو دې خدای ته متوجه شه ابو بکر صدیق هغه خلکو سره جنگونه کړی دي چې صرف او صرف خلافت اسلامي له زکات نه ورکو عمر رضی الله عنه ته تپوس کوي څنګه دې سره جنگ کې کیف تقاتلهم وهم یصلون دا خو منس کوي دا مسلمانان دي زما عزتمندو بلکې دا چې کم دی نبی رسول الله پکې ډیرو لیدلی وو ډیرو پکې نبی رسول الله لیدلی وو هغه وخت کې د صحابیت هغه نوم هم په هغې باندې ظاهر کې پروت و مونځ یې کو هر څه یې کول ابوبکر صدیق سره دومره سخت جنګونه کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه دومره سخته خبره کوي هغه فرمایي والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم به بعض روایتو کې لقاتلتهم عليه مسلم احمد کې دا روایت راغلی دی او نور کتابونو کې وای قسم دې په الله نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دی کوم زکات ورکو د هغه زکات نه که یو پړی هم زما نه منه کې یو پړی او یو رسۍ به څه شي د دې به څومره قیمت وي چې ډېر شي نو درې سوه روپۍ پنځه سوه روپۍ قیمت دي شي زر روپۍ قیمت دي شي زر روپۍ به څه شي چې ابوبکر صدیق وایي وایي ښه کلمه وایي ښه مسلمانان ځان ته وایي خو زه د دې ټولو وینې تویوم په یو پړي باندې مسلمانانو ځان په دې خبره باندې پوهه کې د الله شریعت دا ډیر قیمتي شی دی د دې په مقابل کې چې هر څوک ودرېږي هر سر د دې په مقابل کې راځي هغه به غوسول شي دا د ابوبکر صدیق سنت دی او داغه فتوا داغه طریقه ده دا د ټولو صحابه کرامو اجماع ده زما عزت مندو دا خبره ځان سره خه یاد ساتي اوس ګوره هغه شخص چې هغه د هغه خلکو په شانته نه دی کافرو په لاس کې نیولې دی پیسې ولا غي ور کوي اسلحه ولا غي ور کوي ډالر ولا غي ور کوي زخمی ولا غي چې کم د پاسپتال کې پالي مشر ولا غي ساتي کم چې وتختی د جنگ نه هغه لزی چې کم دی دغه مرتد ادارې ور کوي هغه راځي هغه د په پاکو مجاهدینو مؤمنانو باندې جنگ کوي مؤمنان دي چې کم دی هغې ته جواب ورکوي او بیا د یو ناپویا بې بصیرت مفتی را لګي او دې ته دی هغه فتنه وایي چې دې ته یو سړی فتنه وایي نعوذ بالله ثم نعوذ بالله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ټولو صحابه کرامو چې کوم شریک جنگ کړو په دغه خلکو باندې دا خو به په طریقه ولا سره غټه فتنه ده زما عزت مند په دې خبر باندې لک سوچ وکړي لک د عقل نه کار واخلي لږ د بصیرت نه کار واخلي څنګه دغه بی بصیرت او ناپوهه مفتین دي ته فتنه وای الحمدلله دا بالکل فتنه نه ده زمون سینه په دې باندې رب العالمین کولا وکړی دا او د ډیرو دعاګانو د استخارو نه پس او الله سره د خپل زړه بالکل خالص کول نه پس الله زمون ذهن کې دا خبره چولې الله فرمای تاسو اول کوشش وکړئ چې هغه کې اصلاح راشي صلح راشي که چرته یو را لګیږي په دې بل باندې بغاوت کوي او زیته کوي وای دغه بغاوت کوونکي او زیته کوونکي سره جنگ وکي وکي وکي تر دې چې هغه د الله شریعت ته غاړه کیدي عزتمندو مسلمانانو ورونو دې خبره ته متوجي شي الله وای که چرته خالص مؤمنانی او بیم چې کم دی په بل ډله باندې زیته کوي تاسو سره جنگ وکي په دې کې وینه تویول مرضی په دې کې وجل مرضی هر شی راځي نو ستاسو ګمان دی د هغه ډلې په باره کې چې هغه خالص مؤمنان هم نه دي د الله د دشمن غلامان دي او د هغې ایجنټان دي هغې سره به جنګ څنګه وي د دې آیت کریمه نه په طریقې د دلالت النصر دا خبره ثابتېږي چې خپل ځان نه دفاع او د الله د شریعت نه دفاع کول دا فرض او واجب دي خبره باندې ځان پوهه کې خبره باندې پوه شوې کنه الله وی چې خالص مؤمنان دي به مو سره جنگ وکړي دي چې شریعت ته غاړه کې دي نو چې خالص مؤمنان نه د الله د دشمن ایجنټان او داغي غلامانی نو به مو سره څنګه حکمي په طریقه ولا سره به د حکم صادقي بعض خلک وی وی د علی رضی الله عنه او د معاویه رضی الله عنه په مابین کې چې جنگ راغی وای دې ته ډیرو صحابه کرامو فتنه ویلا وای دا غینه په ډډه شوی غاړي ته تناستو دی وجنه ودینه غاړي ته کې ناستل پکار دی افسوس افسوس سړی ډیر خپه شي بعضې وخت کې علما هم دا خبره وکړي سړی حیران شي چرته معاویه په شانتې زمری چرته معاویه په شانتې پاک انسان او چرته هغه خلک چې هغه د ایران نه پیسې او ډالرې اخلي افسوس څنګه د یو عالم او د مسلمان په خلی باندې راځي چې د ایران او د امریکې چې په قطر کې دفتر ورکړي شپه ورځ کوشش کوي چې هغه د حکومتونو سره جوړ کړي دغه خلکو تشبیه معاویه رضی الله عنه سره ور کوي خبره باندې ځان خپو یې کوي هغه زما عزتمندو بعضې خلکو بعضې صحابه کرامو ته فتنه ویله خو ولې یو طرف ته معاویه دی بل طرف ته علی دی رضی الله عنهما دواړو شریعت ناپس کړی دی کنه دی یلکه د معاویه رضی الله عنه د خلافت او د غید امارت د لاندې چرته چر سو پیم جایزو چرته په امین باندې چاته سزا ورکړی و چرته تر کاته تراو باندې کم جمعات بند کړیو چرته چاته ویلو چې پنسي خکته کمی و چته و دا خبره چرته کړی و چرته دا ویلی وو چې د افغانستان قانون به چې کم دی د پلانکی مذهب والا خبري دا چرته ویلی وو دا چرته نو ویلی زما عزت مندو چرته د ایران نه او د کافرو نه پیسې او ډالر اخستې وي چرته د کافرو د مرتدو په غي کې پناه خسو د علي رضی الله عنه په خلاف نو څنګه نن سبا یو سړی را لګیږي او دا هغه معاویه زمو سره مشابه کوي حالان کې دا تشبیم کې دی چې ډېر غټ جرم یې کې چرته یو سړی په پوی سره ورکی کې دی چې الله ته سخت ناراض شي خبره باندې ځان پوی کوي معاویه رضی الله عنه د علی رضی الله عنه جنگ شو د کافرو د طرف نه یو خط راغی تاریخ د لیکلي دي چې هم چې تاریخ کتلې د خبرو ته معلومه ده تاسو د خبرې ته وګورئ د عبرت خبره ده کافرو د طرف نه خط راغی معاویه رضی الله عنه ته موږ ته پته لګېدلې ده وای خط کې دا لیکلی چې ستا دی علی رضی الله عنه یاد کړو چې د سره د جنگ دی وای څومره کسان چې د پکاري څومره اصله دي پکاري منګه درولېږو چې ته د سړي سره جنگ وکې الله اکبر صحابه کرام باندې قربان شو څومره ناشنا خلک معاویه رضی الله عنه ته خط کې لیکي وای قسم مې دی پر رب العالمین باندې تا دا څنګه ګمان په ما باندې کړی دی که چرته خو تا په علی رضی الله عنه باندې حمله وکړه والله العظیم معاویه به د علی په صف کې یو د عام فوجي او د عام مجاهد په حیثیت باندې ستا په مقابل کې جنگيږي ولی وجه د هغې دا ده معاویه چې کوم دی رضی الله عنه هغه کافرو سره نه و جوړ هغه د الله شریعت غوښتو هغه هم د الله شریعت نافذ کړی و دغې ته صحابه کرامو فتنه ویلې ده زما عزتمندو دې ته صحابه فتنه نه ده ویلې دا کم جنگ چې اوس روان دی دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د زمانې په شان جنگ دی دې ته هغې فتنه نه ده ویلې دې کې هغې ټولو په جمع سره شرکت کړی دی علي رضی الله عنه چې خوارجو سره جنگ کو خوارجو کلمه ویله منځ کو روجي نیولي هر څه کول خو لیکن صرف او صرف دومره خبره وا چې کبیره ګناه باندې به سړی کافر کو کبیره ګناه باندې به سړی کافر کو صحابه کرامو ته به کافر ور نعوذ بالله من ذلک علي رضی الله عنه هغه سره جنگ کړي او کینو کړي هغه مسلمانانو که کافر مسلمانانو جنگ یې سره کړی و هغې ته چا فتنه ویلې وه چا مو ته فتنه نه ویلې زما عزتمندو پرون خوارجو سره زمونږ مشرانو جنگ کړی او هغه خوارج چې صحابه ته کافر ویله نن چې کم دی زمونږ هغه خلکو سره جنگ دی چې هغه صحابه ته کافر وي ایران او شیعاګان په عراق کې او په شام کې او په یمن کې شیعاګان صحابه ته کافر وي زمونږ مشران هغه سره جنگيږي او دا خلک زی او دغه کافر سره چې کم دغه شیعاګان سره کینی او هغه سره معاهده کوي افسوس دی په دغه مسلمانانو باندې ځان ته اوس مسلمانان وي او دا لاسکه بعضی خبرې خو موږ نه کوو ګورې ښا خو لیکن دی خبره باندې ځان خبر کړي د خلکو نه تپوس کول پکار دي چې خپل مشرانو نه تپوس وکړي چې څوک راولېږي او د مسلمان په خلاف د کافر سره ودرېږي د کافر په سب کې دا سړی څه حکم لري موږ دا فتوا نه لګو په چا باندې خو صرف دومره یې راو چې د مسلمان په خلاف څوک کافر سره ودرېږي ټول امت په اجماع سره هغه ته مرتد او کافر ویل دي خو موږ دا فتوا په چا باندې لګو نه زما عزتمندو خو یې راوې په ډېر په خطر کې واقع سي زما مسلمانانو ډېر په خطر کې واقع سي د الله ته توبه وباسي راشي پر رب العالمین مې قسمی کومنګ دا غواړو چې موږ تاسو سره جنگ وکړو والله العظیم موږ دا غواړو چې موږ مرتد سره او کفار سره جنگ وکړو زموږ د مخنه لری شي موږ پرې دې چې موږ د الله د دشمنان ختم کو د الله په ځمکه د الله شریعت راولو او که تاسو به مخې ته ودرېږئ نو رب العالمین به تاسو ذلیل کوي او تاسو به رسوا کوي بل مثال ته وګورئ بل مثال په کونړ کې شیخ جمیل الرحمن رحمه الله الله رب العالمین دې هغه په قبر رحمتونه نازل کړي امين هغه اسلامي امارت اعلان کو پاغي باندې بعضی خو بساره ولګیدل بعضی د قران او سنت دشمنان پاغي باندې حمله وکړه داغي سره جنگ شروع کو والله العظیم هم دغه خلکو هغه جنگ ته به چې کوم د خ جنگ ویل وي دا د قران او سنت امارت ته او دا نور د قران او حدیث دشمنان دي د موحدینو دشمنان دي و دې سره جنگ چې کوم دی او د اسلامي امارت ساتل لازم او واجب دي غټ غټ علما په دا فتوی ورکړي هغه شیخ جمیل الرحمن رحمه الله ته خو چم د فتنې ولا انسانونو ویلا هغه ته خو چم خارجي ونیول وای ته چا سره جنگ کې د مسلمانانو سره جنگ کې خدا فتوی چې ساتلې دي نو چاته ساتلې دي اسلامي خلافت مجاهدینو ته ساتلې دي نو ګوره اسلامي امارت دا واضح مثال دی د خبرې د شیخ جمیل الرحمن رحمه الله چې هغه په نړۍ سره دفاع کړې و او به اخر پاغي باندې چې کم دی ډیر قسمه قسم لخرې پر راجمه کړې او هغه اسلامي امارت چې کم دی ړنګ کو هغه مخره کې شهید کو دا ایسای په پروګرامونو باندې چې نه چلی دوی څه په اخر کې شهید کو نو زما عزتمندو دی وجنه خلاصه زما د خبرو دا شو اول دا جنگ موږ نه دی شروع کړي دا جنگ د خلکو شروع کړي دی دویم دا امارت ټولو خلکو په موږ باندې جنگ نه دی شروع کړي ځکه زموږ ټولو سره دښمنی نشته دی بلکې هغه خلک چې هغه په آی سای باندې او په ایران باندې او په چین او امریکا خرڅ شوی دی هغه شروع کړي دی دریم دا جنګ به زمنګ همیشه هم دی سره نه دا زر تر زر الله رب امین شرمي او ختمي ان شاء الله زمنګ جنگ چې کوم دی غټو غټو کافر سره روان دي ان شاء الله باذن الله او سلورم موږ دا دعوت دی لور کو چې د دې الله دشمن سره د صلح او د معاهده نور پری دی د الله د دشمن نه ډالر او پیسې غسل نور پری دی او د الله دین ته تسلیم شي په آخرت دي ځان لخه کی او مسلمانانو ته موږ دا وایو چی کومه خبره کوی بصیرت باندی کوی د الله دین ته ګوری دی زمانی ته مه ګوری چی په دی زمانه کی خلکو د الله دین چی کوم دی شرمولی دی مولینو باطل پرست خلکو درباریانو د الله دین تسو نس کړی دی نه د صحابه کرامو زمانی ته وګوری او په هغه زمانی باندې دا حالات چی کوم دی حل کړي دا خبر ځان سره یاد کړئ په دې زمانه کې چې څومره شبهات دي دغه یو حل تاسو ته زوخم اسلامي خلافت باندې چې څومره شبهات دي دې شبهاتو حل دا دی چې خپل ذهن د صحابه کرامو زمانه ته او د نبی رسول زمانه ته بوزا هغه چې کومه طریقه اختیار کړې او والله العظیم اسلامي خلافت په هغه طریقه باندې روان دی به به ټول شبهات د ذهن نوځي الله دې وکړي چې په دې باندې ډیرو خلکو ذهنونه کولاو شي اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وبالله تعالى التوفيق دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين دولة الاسلام قامت